په دې بل لیک کې محمد نذیر د کارت پروان د څلورم سرک څخه د سلام نه وروسته پوښتنه کوي چې په بلغم او یا مسواک سره روژه مکروه کېږي او که نه حضراتو قطعا نه مکروه کېږي او همدغه بلغم که داسې وي طبیعت به جنې وړي ایا دې که د سر د خوا سره شوه شي او که د ځیګر د خوا سره راپورته شي ستنې او خولې ته بېرته ولاړ شي خو روژه نه ماتي اما طبعي کراهت لري تر هغه وخته که د سړي قدرت و طاقت و نو تدیک اما نقل د روژې نه راولي او پاته مسواک وهل سو د حضرت امام صاحب رضی الله عنه دغه مذهب دی چې په ټوله میاشت کې د رمضان په هره ورځ او په هره شپه کې د رمضان په اول نیمه کې د ورځې او په آخر نیمه کې د ورځې مطلقا سنت دی سنت دی سنت دی ولا که دغه مسواک احضر وي معنا زرغون وي یعنې شین وي یعنې لوند مسواک چې هغه په خوله کې خوند هم ښکاره شي نو حضراتو دا روژه نه ماتي نیمه کوي خپل مسواک وهي اما دا دغه مو غورځوي والسلام